ماقام په مونږ کې وای ما ته تاسو ته چې ما تولت تولین اوګدو صورتونو کې اوګد کم دی وای ما ته د صورت اعراف دی ویل د ماقام په مونږ کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله صورت اعراف ویل دغه رنګه صورت الف لام میم صادم دی صورت ته وای دا نوم هم شتره ماسور دی هم دې ته صورت المیقات فیروز آبادی مجد الدین بصائر د ذوی تمیز کې راغستی دي چې د دې صورت نوم صورت المیقات هم ده ځکه په دې کې د موسی علیه السلام د میقات تذکرہ ده او دا شان د دې سوراتونو په نومونو کې یو نوم سورۃ المیثاق مراغله ده ځکه چې په دې کې د هغه میثاق او هغه وعده تذکرہ ده کما چې الله تعالی د بنی آدم ناخسته و د الست بربکم نو په دې وجه ته هغه نوم او مغسته کیږي دا د دې هغه صورت هغه نمونه چې کم را نقل شوی دي دغه نمونه را نقل دي د دې صورت ربط د مخ کی صورت انعام سره څه ده نو ربط دا ده چې په مخ کی صورت انعام کې رد شرک ذکر شو نو په صورت اعراف کې ورته د شرک وجه بیانې چې شرک خلق ولې کوي وجه بیانې چې شیطان ویل دی ابلیس چې لا اقعدن لهم صراطک المستقیم زبا ورته په دیني غلار کې ناستم او دی بد گمراه کوم ثم لآت ینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم دارنګ په مخکینی صورت کې عقلی دلایل ذکر شوی په توحید باندې کتا سو خیال کړی په انعام کې ډیر دلایل ذکر شو بیان د توحید شو نو په دې صورت کې چې څوک انکار د دې توحید نه کوي د اغی د عذابونو د اغی د تخویفاتو مثالونه وتا ته پیش کړي نو دا به دولس مثالونه پیش کړي په دې صورت کې چې ګوره فلانه قوم دا خبره نه ومنله ما تبا کړي والله وي نو ذکر بکی دتا اول ابلیس چې ابلیس تباشو زکه زما خبره نو من بیا برته ذکر کی قوم د نوح علی السلام قوم د هود علی السلام قوم د صالح علی السلام قوم د لوط علی السلام قوم د شعیب علی السلام قوم د فرعون هغه قوم چې هغه یې کولو د بوتان عبادت کولو موسی علی السلام قوم پتیر شو یعکفون علی اصنام لهم رابشی دا رنګي هغه قوم د بنی اسرائیل نه چې هغه د سخی عبادت کړو دا رنګي هغه قوم چې هغه شرعي وینا بدل کړي او فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي دا رنګي هغه قوم چې هغه د هفته په ورځ کې تجاوز کړو د حد نه او هغه قوم هغه سړی چې هغه ته الله تعالی علم ورکړی او هغه د علم په مقتضا باندې عمل پرې خو دو دا ټول الله تبا کړل زکه چې د توحید د دعوی منکرینو نو په دی وجه باندې نو په دی صورت کې پاغي صورت کې توحید شو نو په دی صورت کې کوم دنو بسوي د منکرینو د پاره تخویفات دي دا غي مثالونه و پیش کړي قدولس مثالونه دارنګ په مخکینی صورت کې دعوت ورکو قران طرف ته وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دغه زما غنی غلار ده په دې باندې ځای نو په دې صورت کې به ورته بیانو کې چې غنی غلار کما ده کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک دا قران دې کنه په دې روان شبق دانه غلار ده نو دا برته ذکر کړي دا خو رابط شو د مخکې صورت سره په ډیرو جو سره جوړیږي خو دغه پکې سو تاسو واوریدل دا غي نه پس مقصد د صورت او دعوه د صورت نو ګورئ په صورت کې دعوی چې دی هغه درې دي ښا درې دعوی په صورت کې راغلي دي اوله دعوه د صورت دا په دویم آیات کې د رب نه غواړی د بل چا نه مغواړی رد شرک فی العبادت او رد شرک فی الدعاء الله سره په دعا کې بل څوک مشرک وای الله سره په عبادت کې بل څوک مشرک وای دا بدری دعواګانی د دې صورت ښا او دغه رنگ با ورسره په صورت کې چې توحید ثابتای نو په هغه د پاره به مختلفه طریقې یو طریقه بدای تا ته به وای او د ابلیس ممنه د توحید دشمن دی ابلیس داغه ممنه بل د دې مسلې د اثبات د پاره به دلایل نقلیه راوړي د انبیاء علیهم السلام نه هغه برته ذکر کړي دریم برت کوي په ټولو اقسامو د شرک باندې شرک فی العلم شرک فی العبادت شرک فی الدعاء شرک فی التصرف شرک فی التحلیل والتحریم شرک فی البرکات دا ټول برکات کوي دا برکات رد کوي دغه رنگ با په صورت کې د الله تعالی نمونه خسته چې کوم دی هغه به اثر راځي او ورسره با په دعوت باندې تشجیوی په ذکر د مصائب په انبیاء باندې په انبیاء مصیبتونه راغلی په تاب هم راځیاره برداشت کې به او وسره بچ کوم دی نو ذکر د آداب وی هغه چاله چې څوک دعوت توحید ته ور کوي نو هغه د پاره به آداب ذکر کوي د صورت په اخر کې لس آداب به ذکر کوي نو په دې طرز باندې ودا د صورت هغه سوي خلاصه به وي دا اوس دعوه د صورت خدا غشوا خلاصه د صورت او تجزیه د صورت صورت تقسیم کا چې پوهه سي پهلا نو صورت چې تقسیمه نو اول دوه حصو ته تقسیم دي سوتا اوله حصہ چې دا غتر 350 آیات پورې دا د صورت اوله حصہ ده د سلور 50 آیات نه بیا دویمه حصہ شروع چې غبیا د صورت تر اخره پورې ده د صورت اوله حصہ کې درې بابونه دي او د صورت په دویمه حصہ کې څو بابونه دي درې بابونه دي دا بابونه چې وی په بعض وختونو کې با لګیږي د اول داوی سره کله به لګي د دویمه داوی سره کله به د دریمه داوی سره کله به درې واړو سره یو مسله لګي نو په دې طرز باندې به چلیږي د صورت اول باب چې دی هغه د لسم آیات پورې دی دا اول یې او په دې باب کې یو قسم تمهید دی اول ترغیب ال القرآن دی او ورسره تشجیع علی التبلیغ ده او بیا په دریم آیات کې بیا کوم دینو اتبعو امر دې په اتباع د قرآن باندې دویمه دعوه ده دا غینه ورستو بیا تخویف ته دنیوي چې کم خلق دا خبره اونمانی په دنیا کې په الله عذاب راولي او دا غي دنیوي تخویف درې حالات ذکر کړي بیا دا غي نه پس ورپسې دریم تخویف اخروی بیا ور کوي دویم هغه کې بیا درې حالات ذکر کړي بیا دا غي نه پس چې کوم دی نو بیا په انسان ته ترغیب ور کوي په یو آیات کې انعامات ذکر کړي د پاره د ترغیب ال توحید او د پاره د ترغیب د چا ال القرآن چې قرآن هم نه بل قانون پرېګ دی بل قانون پسې مزه بل دا دا د لسم آیات پورې دغه خلاصه ده دو دعوی دي او دو تخویفونه دي یو دنیا والا یو آخرت والا او یو چې کوم دین و سره بیا ذکر د نعمتونو دی د پاره د ترغیب ال قران صحیح شو دا به اولنې باب وی دا صورت ګور ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله تعالی پوهه دې په مراد د دې حروف باندې دا حروف مقطعات دي تاسو ته ما د دې تفصیل په اول کې ویلو سورته بقره کې لہذا د دې په معنی باندې انسان نه پوهیږي مجازي معنی علما بیانې هغه مې تر الف لام میم بیان کړی وی صرف په دې صورت کې ورسره صاد تک سیوا نو چې صاد سیوا چې نو داغي وجه سره نو بعض علما وایي ځکه لکه ابن قیم نه ملته نقل کړیو چې کم حروف چې د صورت په اول کې راشي نو په هغه صورت کې د هغه مطابق یو خبره ډیره وی سواد راغې نو بعضی وی ځکه په دې صورت کې قصص ډیر دي د انبیاو قصې پکې ډیر دي نو ځکه سواد راغې او بعضی وی نه دا ځکه زیات شو سواد چې په دې صورت کې ذکر د سمدیت ته الله تعالی دی بیان د سمدیت ته الله دی نو ځکه وسره سواد شو او سره سیوا شو انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا ته انزل الیک وسره زکه وی چې چا د ځان نه نه جوړ کړي وضعی قانون نه دی منزل قانون دی نازل شوی قانون دی فلا یکن فی صدرک نو ندی وی پسینا ستا کې حرجن تنگی منه منه ای من تبلیغه در رسول د دینه چې دا ته خلکو ترسه نو زړه کې تنگی مراواله چې څوک ناوري څوک ورته وګ نګدي څوک ورته نکینی او استاد زړه تنگ شي نه دا مکوا دي ته وی تشجيع علی التبلیغ چې په تبلیغ پر رسول د دې قران باندې بهادر شه پښوی تکړه چا ورتا زړه متنګوا لتنذر به دا قران راغلی د صد پاره دی لتنذر به دې لپاره چې ته او یری خلق به په دې قران سره د الله نه او یری د قیامت نه او یری و ذکر للمؤمنین او نصیحت ته د پاره د مؤمنانو دا قران دا ذکر دا نصیحت ته د پاره د مؤمنانو دا د قران صفات بیان کړي یو انزل الیک یو دا چې دا منزل کتاب دی یو الیک تا تم نازل شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بل چې کوم دینو دا منذر به دی په دې باندې انذار او بیان کیږي بل دا ذکر دی دا د دې قران صفاتونه شوخه او د توي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم او د توي بل تیرا سوا بیان کوا خو په خپل په عمل کوا کما کوا نه خپل په عمل کوا یار داسې نه چې ته وا چې بل دا به صرف تلاوت کوم او خلکو ته به درس کوم نه نه اتبعوا تابع شي ما دا هغه قانون دا هغه کتاب انزل الیکم من ربکم چې نازل کړي شوی له تاسو ته د طرفه درف تاسو نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او مطابق کیږي تاسو غیر دا من دونه من دونه کې دوه معنی دي ولا تتبعوا من دونه او مطابق کیږي تاسو غیر د الله نه اولیاء دا اولیاء معنی دی دا کې متبوعین دی پښتو کې معنی ټکه نه راځي سره تاسو وای قائدین ورته وای ها لیډران ورته وای متابع کېږي من دونه غیر د الله نه اولیاء اد نور لیډرانو د نور لیډرانو تابعداري مکوي ښا اولیاء ولی دی دا کې معنی د متبوع سره ده ښا خجی یا نو دا شو یا دا چې دا من دونه دا هی د میر چې نو دا چاته راځي د قران ته ولا تتبعوا متابع کېږي من دونه غیر د دې قران نه اولیاء د نور لیډرانو د نور قانون سازانو د بل چا اتباع مکوي اوس تاسو ویل چې ښا ستا د ژوند دستور او قانون تا ته وقولو چې دوه خبرې دي د قران تابعداري بکې دا در باندې واجب ده په انفرادي ژوند کې په اجتماعي ژوند کې په کورنی ژوند کې په درې واړو کې پوهوي سیاسي ژوند باندې د قران تابع وي انفرادي ژوند باندې قران تابع وي کور او کورنۍ باندې د قران تابع وي یو دویم نمبر غوړې والا تتبعو من دونه اولیاء دا بنی چې بل ور سره هم اومانی بل ور سره بنمانی نو دا دو خبرې شوي یو دا منل او بل نه منل ګورې دا زمونږ د دین اصول دی ولا او برا یو منل او بل نه منل لک لا اله الا الله نو لا اله الا الله کی باطل معبود نه منل او الا الله کی الله منل دا دواړه خبره وکې دا نه چې تم الله منی هم غیر الله منی نو بیا دې خبره برابر نشو بیا شرک دی نه راشه دا یو قانون به منی او بل به نه منی د بل نه به انکار کی دی وجنا پوه شوې د موجوده نظامونو کې یو جګړه زمونږ دا ده چې مونږ ورته وایو چې شرع ګوره په دې ټکي دان پویوي د جدید نظام باندې د طالبان ملګری خصوصا شامی ملاوی من لم يعرف احوال اهل زمانه فهو جاهل کم سړی چې د خپل زمانه په حالاتو نه پويږي دا جاهل دیګا چې ځان ته مولا وایي پوه شئ نو چې ته د زمانه په نظام او په سیستم نه پويږي نو بیا به څنګه مطلب داغي مبارزه وسو کې مقابله به ولیو کې او بیا به څنګه پوهې چې د نظام سره زما پس جنگ دی پس مې وسره ورانه ده ورانه په دې دوو خبرو ده یو مونږ دا وایو چې ګوره د الله قانون چې کوم دی نو دا څه دی د دې اتباع فرض ده دویمه خبره دا ده چې د الله د قانون نه ماسیوا د بل قانون اتباع حرام ده ناروا ده مونږ وایو چې مصدر وحید یک کی او مصدر هغه شریعت ته دا غي نه به احکامات راخلي او دوی چې کله کله داسې لږ گزاره حالم چې کنه نو دوی ته وایي مصدر رئیسی لوی مصدر به زمون قران وي مشر مصدر خو نور مصادر به سره هم وي نور مصادر به هم ور سره وي ابل کالی دغه میرانشاه تاسو حکومتي وفد چراغلو ناغه وفد کې څو علما او ما سره بحث کول ما ته وی چې موږ مسلمانان یو او تاسو مسلمانان یو زموږ نظام اسلامي دی او تاسو غواړئ نو زموږ او تاسو ته فرق دی ماته زموږ او تاسو ترمن د فرق وی سره ما موږ قران منو تاسو نه منئ دا تاسو وای موږ قران ولې نه منو ته څنګه مانی چې مونږه نه منو ما دې داسې منو چې دا داوې ما چې د قران کریم هر یو آیات او هر یو حکم ما داسې دی په بارا کې زما سلو رقیب دي تو رقیب دي سلو رقیب دي اوله عقیده مې دادا چې دا د الله جل جلاله کلام دی د الله تعالی کلام د هر یو آیات دویمه عقیده می دادا چې د الله تعالی کلام دی نو د هغه نه ورستو دا چې کوم دی نو دا زمونږه هغه کتاب دی چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی دی دریمه خبره ما ادا ده چې زه چې دا وایم چې دا محمد رسول الله باندې نازل کلام دی نو دا مذهبي احکامات دي مذهبي احکامات دي دینی څلورمه خبره دا ده چې کله دا مذهبي احکامات دي نو دا په هر وخت کې د ما عقیده دا ده چې په هر ځای په هر وخت کې دا واجب الاطاعت قانون دی وو او یبا ما د ما عقیده ده هغه ویلي زمونږه عقیده ته دا مایده ستاته اوس دا ویما چې ستا عقیده دا ده چې بالکل دا د الله کلام دی دا په محمد رسول الله نازل دی دا دینی احکام دي دا درې خبره ته ما سره مانی سلورمه خبره چې زویم چې واجب الاطاعت قانون دی ته وای واجب الاطاعت قانون جوړې دی شي خوش مې د ما او ستاسو ترمنځ فرق ده بیا هغه څنګه ما هغه داسې چې د تانه تاسو کوم د پاکستان په اساسي قانون کې ما تاسو لیکلي دي چې لوی حاکمیت چاله حاصل دی الله لره حاکمیت اعلی الله تعالی کو حاصل ہے ما دا ټکه چې تاسو په دې آئین کې او د پاکستان په دې اساسي قانون کې شاملولو دام په دې بنیاد باندې شامل کړي چې بس دا د الله تعالی حکم دی لہذا دا په کې لیکو او کنه په دې باندې تاسو رائے شماری کړي وا ووټم ته اغستو په دې خو په اسمبلی کې ووټ شوی نو چې کله ډیرو خلکو پاس کړو دا په دې کې داخل کړی شو ما زمام دک د فرق ته چې ما وی چې دا د اول نه واجب الاطاعت قانون دی دا زما اساسي قانون دی او تا ویلو چې نه چې دا هغه ډیر خلک پاس کی په اسمبلی کې نو بیا به دا واجب الاطاعت قانون وګرځي او جوړ بشي ما زما او ستا ترمنځ فرق دا دی ځکه چې ته قران نه مانی تی په دې معنی سره نه مانی پوه شوې اساړې ښه ساړیو واګه کې خو د ویزه سید په دې باندې به موږ سوچو بیا بل دا کې او دا کې بیان ورکړو اخبار کې بیا ویل چې بالکل دا خبره ټیک دا او دا خبره چې دوی کوي نو دوی په موږ باندې دا اعتراض صحیح دی انسان پرست سړي خلک بازی وي ګورې دا خبره ده چې مارته وی چې اتبعو د یو الله قانون سبا کې تابعداري وکړي دا نه چې تاسو اختیاري قانون جوړ کړئ چې خلکو پاس کړو خو قانون بشي او که خلکو فعل کړو نو قانون بنشي نو دا خو تا اختیاري کو دا خو بیا اتبعو امر باندې تا عمل نکو تا په خپل مشورې ته گنجائش او اختیار ورکړو او دک معنا ده د سیکولریزم د سیکولرزم چې تاسو نوم اورئ کنه سیکولرزم څه ته وایي سیکولر نظام څه ته وایي سیکولر دې ته نه وایي چې ګیره اوخرا یا پین شټ واچوا سیکولر هم دغه ته وایي پرون مرته ویلو چې هغه وایي چې الله تخفل اختیارات ورکا بادشاہ او حکومت تخفل اختیار ورکا دا تقسیم وکا تقسیم د اختیارات وکا بس دغه ته ویل کېږي سیکولرزم ویل کېږي په انفرادي ژوند کې مونږ او د سروجا حج زکات په دې باندې په مدرسه په خانقاه په تبلیغي مرکز په پابندي وینه لګي دا سیکولرزم وایي دا پریک د خلک دا لیبرال لیبرالیزم دا ازادي ده لیکن چې کله اجتماعي نظام او قانون جوړیږي نو که هغه د مارکیټ متعلقي که هغه د عدالت متعلقي کاغه د اجتماعي امور او عائلي قوانینو متعلق وي نو هغه قانون چې جوړیږي نو هغه به د خلکو د عوامو نو عوامي نمائندگانو په خوخه جوړیږي موږ وايي خوخه پکې نشته قرآن کې الله وایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم چې الله او رسول فیصله وکړه او حکم یې وکړو بیا پکې نه مؤمن سړی له اختیار شته نه مؤمن خدله اختیار شته دی بیا پکې نور اختیارات نه چلیږي نو زمونږ او د دوی ترمنځ فرق هم دا دی دی ته وای سیکولرزم څه ته وای عربی کې تعبیر کوي فصل الدین عن السیاسه دا دین د سیاست نه جدا کول دي پوه شو کنه او دغه ته ویل کیږي نور دا نه دی چې ګنې په دین پابندی لګي په دین باندې پابندی نه لګي تا د مونږ نه نه باندې تا د روزي نه نه باندې تا د زکات او د حج نه نه باندې خو په اجتماعي نظام کې کوم دی نو تا ته وایي چې بیا هم قران نه انکار نه کوو اجتماعي نظام کې د قران راشي خو خلق دی راولي چې د خلکو د عوامي نمائندګانو هغه خوښ کی او هغه منظور کینو ال دراشي که هغه نو غوښتنه بیا د ناراض پوښوي تاسو په دې باندې یو رساله ده هغه وګورئ د سیول ډیموکراټک اسلام پوښوي اسلامی جمهوری اسلام به څنګه راځي چې خلک منتخب کې خلک خو کې نو هغه برازي نو هغه بیا په پښتو کې ترجمه کړم دی هغه امریکایي اسلام په نوم باندې دا تاسو وګورئ پاره کې پوره تفصيلات د زلمی خلیلزاد خزه شیر البناز هغه چې کوم د مکمل تفصيلات راغستې دی هغه ذکر کړی دا هغه تاسو وګورئ ځان په دې خبره باندې پوهه کوي چې دا موجوده نظام په څه کفر دی ولې وته مونږ کفر وایو دا په دې بنیاد باندې کفر دی او په دې باندې بیا غټو غټو علماو شیخ الاسلام مصطفی صبری دا لوی عالم خو دا په خلافت عثماني کې د شیخ الاسلام په درجه باندې دغه مقررو او لوی عالم ده د چې کوم د بیا کتاب لیکل دی موقف العقل والعلم والعالم عن رب العالمین پاره کې بیا تاسو کته شي چې هغه بیا د څنګه پاتو لګولې د احناف کې دا لوی مولا تیر شوی دی او هغه بیا مکمل خطرناک فتوی په داسې نظامونو باندې ور کړی دا هغه وی قد کانا ها قد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية فيه كيد للدين ومحاولة على الخروج عليه وی هر بدعت چې د انګريزانو جوړ کړي دي نه نو انګريزانو هغه خو د اسلام مقابله پکې خامخاوي وی لکن لیکن کیدهم فی فصل الدین عن السیاسه ادها واشد من کل کید فی غیره لیکن وای دا خبره کول چې دین د سیاست نه جدا کی دین د نظام نه جدا کی وای دا د ټولو نه خطرناک چل او مکر د اسلام په مقابله کې شوی دی او دا په اسلام یو قسم ته وای باغیانه حمله دا غرست وای فهو ثوره علی الحکوم فهو ثوره من الحکومت علی دین الشعب وای دا د خلق په دین باندې د حکومت د طرف نه یو حمله ده یو حمله چې کوم دنه په دین باندې کړی ده او رستو هغه بیا پکې وای وای دا څه شه دی وای بل ارتداد عنه من الحکومت اولا ومن الامه ثانیا وای دا ارتداد دی د حکومت نه اول او د خلکو نه په دویم نمبر کې هغه وای دا د خلکو ارتداد دی چې د نظام او د قانون نه دین چې کوم دی هغه جدا کو او بیا رست وی وی فبارتداد وی ان لم يكن بارتداد الداخلين في حوزه تلك الحكومه کچرته وای ته هر فرق فرق ته مونږه مرتد نه وایو به ارتدادهم افرادن فبارتدادهم جماعتا هو اکثر طریق من من ارتداد الافراد هغه وای کم از کم دا ویل چې دا نظام مرتد دی دا حکومت مرتد دی دې ته وای دا وای دا مونږه خامخا ویل شو او روستو پس هغه وای وای رستو پسې وای بلکې وای دا ارتداد ده بل انه يتضمن ارتداد الافراد ايضا وای دا د افراد ارتداد هم ده لقبولهم الطاعه لتلك الحكومه المرتده ذکر دی مرتد حکومت سو کړ طاعت قبول کړي خلک ورته چې بالکل په نظام کې چې ترسو کار کوي چې مونږه تسلیمو وای دغه د خلق په دی باندې مرتد کیږي دا خلق را واړه وای دا خلق په دی خبره باندې پوهه کوي چې د دین د سیاست نه جدا کول د نظام نه جدا کول دا کفر دی دا ارتداد دی او بیا په دې کې غزه زاهد کوثری رحمه الله چې دا نائب د نائب د شیخ الاسلام او دا په خلافت عثماني کې غټ سړی وو هغه بیا هم فتوا ورکړی دا واغی کې بیا هغه وګړه فتوا دا هغه نه چا دا پښتنه کړی دا چیر یو سړی دی او هغه چې کوم دین په اسلامی ملک په نظام کې لیکلي چې د عمل په اسلامی خو لیکن اسلام نفاس ته نه پریدي هغه ورته په لار کې رکاوټ دی نو وای د دې سړو د دې خلکو بس حکم وي نو هغه چې فاتو ور کوي وای فالمسلم اذا طالب بمثل ذلك في سلامت عقله يجري عليه حكم الرده وای په دې خلکو باندې با ارتداد حکم جاری کیږي چې د اسلامی نظام نافذ کیدو ته نه پریدي هغه دا فتور کړی دا وی ودلت نصوص الكتاب والسنه على ان الدين الاسلامي جامع لمصلحت الدين والدنيا والاخره وی ځکه چې دین اسلام چې ده قران او سنت په دې خبره دلالت کړی دی چې دا د دنیا او د آخرت ته دواړو مصلحتونو لپاره جامع دی او بیا ورپسې اخیره کې چې کله خبره کوي کنه اخیره کې دا خبره کوي وی فتكون فصل الدين من الدوله دا دین وای د دولت او د حکومت نه جدا کول چې دا نفاق ته نه پرې دی وای دا کفرن صارحا دا صریحی کفر دی منابذا لاعلاء کلمت الله او دا د الله د کلمې د چتولو مقابله کول دی دا خدای کلمت اور دی وعداء موجها الى الدين الاسلامي او دا وای اسلامی دین ته څه دی دا یو کار دشمنی د دغه مقابله کول دی فی سمیمه ويكون هذا الطلب رستو بس وای او دا طلب کول من هذا المطالب د دې مطالبنا وای دا څه شی دی هغه وای انفطار و انفصال دا جدا کیدل دی اقرار منه بالانفطار والانفصال وای دا اقرار د دې سړی دی چې د اسلام نه جدا شوی دی او د جدائی اختیار کړی دا فیلزمه باقراره نو په د باندې بس دک فیصله په لازمه ده په اقرار ده د باندې چې د اقرار وکړو چې د په لار کې رکاوټ جوړ دی د اسلامي نظام نافذ کېدو ته نو دا سړی وایي سره دا د اسلامي وجود نه جدا دی رستو پسې وایي فنعده عضوا مبتورا من جماعت المسلمین نو موږ به دا سړی د اسلامي د مسلمانانو د جماعت نه یو جدا ټوکړه غنو یو جدا عضو به ځان ته غنو چې دا کټ شوی دی ها وشخصا منفصلا عن عقیده الاسلام او دا د اسلامي عقیدینا جدا شوه سړی دی فلا تصح مناکحته ولا يتحل ذبيحته نو د نکاح جایز نه دی د ذبح جایز نه ده لانه ليس من الاسلام من اهل الاسلام ولا من اهل الكتاب ځکه وای نه دی مسلمان دی نه کتابی دی تر دې پورې سخت فتوی او ورکړې وي ځکه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم دا الله د قانون اتباع وکړي او ورسره به بل قانون نه وای چې د خیر د په دواړو به گزاره کو په دواړو به عمل کو شیخ بهاءالدین دغه وی آلوسی وی وقد صنف الشیخ بهاءالدین قدس الله روحه رساله فی کفر من یقول يعمل بالشرع والقانون اذا قابل بينهما وای هغه رساله لیکلې ده الوسی تفسیر روح المانی تاسو وګورئ هغه وای هغه رساله لیکلې ده په دې خبره باندې چې څوک چې د قانون او د شریعت ترمن د کله مقابله را لوي موږ په دواړو عمل کوو وای دا سړی چې د کم سړی دا خبره کوي دا سړی کافر کیږي په دې خبره په دې خبره کافر کیږي دا رنګي مجموع فتاوان دا لیکلې دي مجموع فتاوا وای و معلوم بالاسترار او دا وی معلومه ده حکارا من دین المسلمین و به اتفاق جميع المسلمین د ټول مسلمانانو د دین او د ټول مسلمانانو په اتفاق سره وی دا خبره معلومه ده ان من سوغ اتباعا اتباع دین غیر دین الاسلام چې چا چې د بل دین د اسلام نه بغیر د بل قانون تابعداري هغه جایز کړه او شرع او اتباع شریعت غیر شریعت محمد صلی الله علیه وسلم یا اتباع د هغه شریعت او د هغه قانون چې د محمد صلی الله علیه وسلم د قانون نه بدل وي نو فهو کافر ککفر من امن ببعض الكتاب وکفر ببعضه وای دا داسې کافر دی چې بعضی کتاب منی او بعضی نه منی تاسو خیال دی دا سخت خبرې دي ځکه مې ته وی چې ګوره په دې نظام ځان پوي وي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم نو تابع شي دا قانون چې نازل کړ شوی تاسو سره طرف درف تاسو نه ولا تتبعوا تابعدار مکوي من دونه غیر د قانون د الله نه یا غیر د الله نه اولیاء د نور دوستان او دوستان نه مراد مرتي متبوعين دي قائدين دي لیډران دي قليلا ما تذكرون لګول د نسیت اخلی تاسو وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون اوس دا تخويف دنیوي چې دوه دعوی ذکر کړي اوس کدا دعوی څوک نه مانی دا قران قانون څوک نه مانی نو الله وی د بو سره سو کم کدا ډیر زور ورم الله وی دی تبا کوم نو دنیا والا تخویف ته پدری امور سره اول وکم من قريه او ډیر د خارون اهلکناها مونږه تبا کړی دي فجاءها باسنا راغله وغي تعذاب زمونږه بیاتن په وخت د شپې کې بیاتن حال کونهم بائتین په داسې حال کې چې دوی به اودو او هم قائلون او یا په داسې حالت کې چې دوی به اودو د غرمې قیلوله به کولا په داسې وخت کې عذاب الله وی راغی فما کان دعواهم نو نبو پر دعوت دوی نبوا دعوت دوی دعوی نه مراد څه فریاد د دوی دعا د دوی فما کان دعواهم نبو استغاثه او فریاد د دوی الا ان مگر دابو اذ جاءهم باسنا کله چرا بغ دوی ته عذاب زمونږه الا ان مگر دا فریاد دیکو قالو چې دوی بوي ان كنا ظالمین یقینا مونږه ظالمانو بیا به دا فریادونه کول دا درې دغه ذکر کړل اهلکنا جاءهم بعثنا او ما كان دعواهم ګور درې حالات باندې تخفیف دنیوي سور کو هغه ورکو اوس ورته وی فلنسالن الذين اوس اخیری دغه شروع شو فلنسالن الذين نو خامخامون به پختنه کو دا کسانو نا ارسل الیهم چې هغه تر رسولان لګلی شوی دي چې تاسو رسول منل او کنه و منل د رسول طاعت مو کړو کنه کړ د رسول راضی دي لپاره چې هغه مطاع به صورت نساء کې تیر شو په قیامت کې به پښتنه نه کیږي او سجیبه خبره شو دلته وای پښتنه به کوم الته وای پښتنه نه کیږي نو دا څنګه خبره ده نو په دې کې خبره دار دا ووري چې یو با د پښتنه بکیږي د سړینا خود څه په بارا کې د خپل ګنا په باره کې پښتنه بنه کیږي د بل د ګنا په باره کې یو معنی دا ده دویمه معنی دا ده چې لکه پښتنه بکیږي خود سره د پاره صرف د خجل کول او شرمولو د پاره پښتنه به نکیږي د ځان په یولو د پاره الله ته پته شته کنه څه د پاره تانه پښتنه کوي د دې لپاره پښتنه نه کوي چې ځان در نه پوي کی فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين او خامخا مون با پختنه کو د رسولانو نا لګلو شو خلقنا رسول نه پختنه کو څنګه پختنه سوره نساء مائده کې مخ کې تیر شو سوره مائده یو سل دو کې تیر شو کنه یوم یجمع الله الرسل پاور باندې چې راځم بکی الله تعالی رسولان فیقول ورتبه وای ماذا اجبتم سرنګ قبول کړی شوی وای تاسو تاسو خلکو څه جواب درکړو منلی وای کني وای منلی چې خدا دې کړیو دا دې کړیو دا دې کړیو الله وی دا نه چې دا پښتن را جواب دا خبره دې لپاره وکړه چې دا پښتن در ځان پویول لپاره نه کوم ماته پته ده فلنا قصن نو خامخا تفصیلا به بیانو مونږ دوی ته علیهم په دوی باندې او ګناهونه دوی به علم په پوهې سره و ما كنا غائبین او نو مونږ د دې حالات او د دې خبره نه پټو چې ګنې مونږه پټ یو مونږ ته معلومات نشته مونږ غایب الله وی دا څنګه والوزن یومئذ الحق او وزن چې دی یومئذ په دغه ورځ کې الحق او غریشتیا دی نو درې قسمه تخویفات شوې یو تخویف په سبان دي شو په سوال باندې شو د چانا د مرسل الیهم نا یو تخویف شو په سوال باندې د رسولانو نا یو تخویف شو په وزن باندې چې وزن بکیږي په قیامت کې والوزن او وزن چې دی یومئذ په دغه ورځ کې د اعمالو الحق او غریشتیا دی حق وزن بکیږي ښا څنګه وزن بکیږي اعمال بعد وی تل لیکيږي بعد وی د اعمال شکلونه به جوړ شي هغه به تل لیکيږي بعد وی سړی به تل لیکيږي په یو روایت کې راځي سړی به هم تل لیکيږي ابوبکر صدیق په ټول امت باندې سوي درونوي نو دا ددی دا درې واړه بکیږي درې واړه خبرې به وي فمن ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درنی شوي تل دا هغه فاولائک هم المفلحون نو دا کسان به کامیابی ومن خفت موازینه او هغه څوک چې پکې شوي تللی دا وي فاولائک الذین خسروا انفسهم نو دا کسان چې دي تاوانی کړی دي ځان خپل بما کانوا بیااتنا یظلمون په سبب د دې باندې چې بیااتنا په آیاتونو زمونږ باندې یظلمون ظلم کاو آیاتونو څنګه ظلم کاو دا آیاتونو نه به انکار کاو هغه به نه منل داغي قانونیت به نه منو لکه سورته داغه کې باروس تراشی وجحدوا بها سورته نمل کې براشی دا تلی به وي تلی به درنی شي او تلی به نه دا تلی به ډیری کلګي وي کدا به یوي دا خو یو می یو د میزان تل ده نو بعد وای چې نه یو خو د میزان تل ده خدا د وزنونو په اعتبار سره کله خلق سکی جمع راوړي کله زمونږ طرفونو ته خلق دا دغه تلی کنه غنم تلی نو وای لکه سو تلی راکړي وای لس تلی الان کې یو تل باندې تلی خو لیکن دا خبره چې هغه وزن هغه ټولونه چې څومره وشي هغه ته خلق وایي یا دا دا چې دا موازین جمع ذکر راوړه چې د هر عمل د پاره بزان ځان ته تللی دا د منز دا دا د روزي دا دا د حج دا دا د زکات دا دا دې دا دا دې دا دا به خج ولقد مکناکم اوس په اخر کې ترغیب ورکړي قران ته او راشي دا قران ومني ولی ما تاسو له طاقت درکړل نو طاقت چې می درکنه قران پکې نافذ کوي کنه تاسو پکې ولی بل قانون نافذ وي ولقد مکناکم الله وی یقینا موږ دا ور درکړل تاسو ته په ارض قوت هم درکړل تاسو ته په ارض پزما کې وجعلنا لكم فيها معايش او جوړ کړی دې موږ تاسو لپاره مقرر کړی دې موږ تاسو لپاره پیا په دې ځما کې معايشه اسباب د ژوند اسباب د ژوند مو درل درکړي دي هغه تاسو خوري او استعمالوي قليلا ما تشکرون لګ غوند تاسو شکر ادا کوي لګ غوند شکر ادا کوي پورا شکر نه ادا کوي یا قليلا ما تشکرون تاسو کې لګ غوند خلق شکر ادا کوي ډېر نه ادا کوي ښا